او یو څه شرطونه دي دا سره کړم یو شرط دا دی چې دا واو یا په مقابله د چا کې راغلی وایي فعال کړی که په مقابله کې راغلی چې دا پالیس سره مثال به څنګه چې مقابله د پاک راغلی لکه سوا علا واسه او چې واسه لکه تیار سره هل څه کنه بس کې چې دا په مقابله د چا کې راغلی وایي بم شرط دا چې دا په مقابله د عین کلمې د نافي شو داغه مثال به څنګه حکم د عین کلمې د نافي لکه چې څه واخلا ارع وایا یا څو شرط انسان شرط دا چې مابه د دې ماده له زیاده نه کماته زیاده راغلی نو بیا باندې بدلی مثال به څنګه د بدلی زیاده لکه غیور واخلا او چې څه دی لکه ها بياض واخلا سواد واخلا دغه شان ته دا کلمه او قوت د فعلانو سره نه په فعلانو وزن و بیا هم نه بدلږي لکه چې دی واخلا سیاران او مواتان او دا کلمه په وزن د فعلا سره نه لکه چې دی واخلا حیا دا واخلا او دا کلمه به داغه کلمې په وزن سره نه راغلي چې باقي تعلیل نه شوی او چې په دې باندې لکه چې دی واخلا عامره او فائدہ واخله ځکه دا په معنا د عبر راوستي د سود او فاحش اعلان نه شو دا رنګ دا په مقابله د عین کلمې د ساکن نه راغلي ملحقات کې نه راغلي لکه بيعور او دا شانته دا په بدل د حدیثین نه راغلي لکه شیع دا بدل د نه راغلي شاجرون او دا رنګ دا د عین کلمې د فعل غیر متصرفه کې نه راغلي لکه ما اقوله واقول تعليق قال درس مش قوله او متاري ما قبل دي مرفوع عليه او قال سره بدل كله ده قال انا او لنا قالت جوجو قالوا ده قانون ده قال وقال ولا قانون قانون حكم دې مطلب دا ده هر واو یا متارک په حرکت لازمی ما واو یا متارک په حرکت په لازمی ما قبل دې مفعول اذان یا کلمه په یو کلمه کې راځي طالب فلسل مفعول فارغ سره بدی کوبان او په شرط کې ان واو یا دغه واو یا مقابله د فا کلمه کې نه یو عین کلمه د ناقص کې نه په حکم د عین کلمه د ناقص کې نه آباد دې نه مت زائدم نه وی لازم وو تحقق او سکون لازم تحقق او سکون دغه او هر د دې نور طالب د تسلیم نه روسته د دین الف د مؤنث سالم دی روسته د دین یا نسبتی نون تاکی دم نوی او دا کلمه په وزن د فعالان او په وزن د فعالا سرنی او په معنا د کلمې سرنی چې باقي تعلیم نشي او په مقابله د عین کلمه د مرهق کې او په مقابله د عین کلمه کې چې بدل د اصلي راغلي او په مقابله د عین کلمه د فعلی تصریفات نه راغلي قول ندرس لك قول نبت وهو طارق ما قبض مفتوح وهو قال سره بدل کنو قال نتی جوړ شو بیا ارتقال ساکن را په مابین د الف او د لام کې الف په کې مدو هغه حذف کنو قلب نتی جوړ شو فتحه د فهم په ضمیر سره بدل کړه تا دلالت په حسبیت واو چې دلالت په فاسده د چا باندې واو نه چې څه دې جوړ شو وقاعده د التقاء ذلك هم له هدف التقاء ساکنه د قاعده دي التقانون د التقاء او د قانون حکم دی چې ارتكاب ساکنین په وخت یو علی حدیث دا علی حدیث سمانه درې شرط دی کوم درې شرط دی اول ساکن ما تقد سمانه حرف الله ساکن ما قبل حرکتي و ساکن مخکې سم الف ساکن مخکې ته فقا یا ساکن مخکې ته ناول ساکن به مدوي ثاني ساکن به چې وي مضغم فيه سمانه مشادات ته کنور حرکتونه راځي اصل کثره ده کنور حرکت راځي د مثال وجه راځي یو عارض دی مثال دې چې ساکن اول نومي خفيفه یا مدوي لکه قال نشو دا قال نتیج مرسل الف ساکن اول مدو نو الف انتقال ساکن ده کوم ما بین الف او د لام على هذه ده غیر هذه ده څه مشخص وضعته او وحدت کلمه باشد کلمه یو وږي او ما سوای او ما سوا د دین علی غیر حدی دی حکم د علی غیر حدی دا چې وې د ساکنی مطلقاً حکم د علی غیر حدی دا دی ساکنین به په حالت وقف کې ونفذ لساکن نه به ساکن په حالت غیر وقف مستدل بکې فذر حالت وقف دا حالت د غیر وقف کې ساکن اول متى يعني خفيف دا به شي چې لکه حذف چې لکه قال او لا تهن الفقيره اتفاقا سوا چې دا سر په درې ځایو کې نه اختلاف دی یو مصدر د باب فعل او بل استفعال او بل اسم مفعول ګوره باب فعل څه شی دی لکه لکه استقامه تل دا فاصل کې شي استقوام حرکت و ما قبل قاف ته ورته دا قاف ته مرفوع ساکن مخکې ته فقط بالغ سره بدل کړه التقاء ساکن په دې فعل کې ده څو اول حذف کې څو ترى كثيرين جاء اختلافات بعض الترفيان أولى لها تفريقنا وبعض كاملة وأقر ساكن أول متى ينوني خفيفة نباشت حركات دادا شوال حرکت به کول شي ساکن را هغه ساکن د کلمې په اخر کې او که یو د کلمې په اخر کې نو بیا به تاسو ته دا خبر کوو ساکن اول ته حرکت تکثیر ورکول اصل دی لکه مثال به څنګه لکه یخی سیمونه د فاصل کې یختا یختا سیمونه نو تام په سوا سره بدل کا یختا اول سوا د ساکن په ثاني کې مخفف التقاء ساکنین در په مابین د خاو د سوا کې خاتم حرکت د کثیر ورته سی ورسو او خپل حرکت په خدا باندې وارد